او درېمه مرحله وه د تدوین المستقل او بیا په دې فن کې چې کوم اشهر مؤلفات دي په دویم مبحث کې موږ ذکر کړی وو په دې ځای کې مصنف رحمت الله علیه الحديث من حيث تعدد الطرق کې د حدیث تقسیم ذکر کوي دوو قسمونو لا په اعتبار د تعدد الطرق سره چې یو له متواتر وي او بل له احاد نو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې اول د متواتر تعریف وکي چې ما رواه عدد كثير عن مثلهم چې یو غټ عدد دا د غټ عدد نه روایت کی چې عادتا دا ممکنه نی چې دی دی په دروغ باندې متفق شوی او استناد د دې خبر به یو محسوس شي لکه نو دا تعریف به ذکر کی بیا به دوه قسمونه ذکر کی چې د متواتر دوه قسم دي یو له متواتر لفظي وي بل له متواتر معنوي د دې مثالونه به ذکر کی بیا ورسته د باب په زمن کې دا مسله راشي چې آیا متواتر له په خارج کې څه وجود شته که نه او څلورم نمبر اشهر مؤلفات په دې فن کې ذکر کی چې په دې نوع کې کم مشهور تصانیف اهل علم کړی دي نو مصنف رحمت الله علیه وی الحديث من حيث تعدد الطرق ينقسم الحديث من حيث تعدد الطرق إلى قسمين متواتر و احاد د تعدد الطرق د مختلفو اسانید په اعتبار چې کوم تقسیم د حدیث کیږي نو دا دوه قسم دي یو له متواتر وي او بل له اخبار احاد وي یا خبر واحد اولا المتواتر اول متواتر ده چې یو عدد کثیر د عدد کثیر نه د دې روایت کړی بحيث تحيل العاده تواتؤهم وتوافقهم على الكذب چې عادتا دا خبره ناممکن وي مستحيل وي چې دا دومره عدد کبیر دی په دروغ باندې متفق او یو شي واسندوه الى شيء محسوس او دا کم خبره چې را نقل کړي کم روایت نقل کړي نو د دې استناد به یو محسوس امر لکړي مصنف رحمة الله عليه وبالنظر في هذا التعريف تتبين الشروط التي لا بد من توفرها في الحكم على الحديث بالتواتر دی تعریف لچې نظر وکي دی لچې وګوري نو په دې کې څه شرطونه دي چې داغي وجود ضروری دی په حدیث متواتر کې درې شرطونه مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي چې یو په دې تعریف کې ذکر شو العدد الكثير ولا حصر لهذا بعدد معين على الصحيح من اقوال اهل العلم دا عدد کثیر د دې څخه حصر اهل علم په یو عدد معین کې نه ذکر کړي چې دا ډېر بدري وي سلور وي پنځه وي کم وي کسمره وي د اهل علم د صحیح قول مطابق حيث حدده بعضهم باعداد معينه بعضې د دې لپاره معین اعداد ذکر کړي چې درې به یې بعضې و ذکر کړي بعضې لس بعضې سیوا تر څلوېښو پورې بعضې تر سلو پورې وتمسك أصحاب كل قول بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد او هر یو بیا خپل څه دلایل ذکر کړي چې په هغه دلایلو کې صرف ذکر د عدد راغلی د متواتر ذکر نشته خو بعضی وایي چې دا دې کې بدري وي ځکه فعززنا بثالث دا وګوره د دریو ذکر راغلی بعضی وایي لس به نو د لس عدد چې چرته په نس کې راغلی هغه راواخلي د متواتر ذکر نه صرف عدد راخلي نو مصنف وایي وکل هذه الاقوال باطله لتكافؤها في الدعوه دا ټول اقوال باطل دي د دعوی سره د دې سره مناسبت نشته ولا معنى لتعيين ذلك او د دې د تعيين د پاره سره معنا نشته فالمقصود حصول اليقين بصدق خبرهم مقصدی شی دا ده چې غي کم خبر راکړه د مونږ لچې پاغي باندې یقین پیدا شي چې د ریشا ویلی او دروغ نه دی ویلی فاذا حصل كفى ذلك وتم العدد کله چې دا خبره حاصله شي چې دی یقین لته ورسي چې دای به دروغ نی ویلي دومره خلک په دروغ نه متفق کیږي نو بس دا کافی ده او دغه عدد پوره دی بل خبره دا ذهن نشین کول پکار دی چې د متواتر پرواتو کې دا شرط نه دی کم شرط چې د صحیح او د حسن پرواتو کې د چې پاغي کې به عدالت وي په هغه کې به ضبط وي بلکې د متواتر پر رجالو کې څه شي عبرت او اعتبار دی لده چې دا به په کثیر تعداد کې وي تر دې پورې اهل علم ذکر کړي که یو کلی والا کفار راجم شول او دای او کفار چې مونږ په سترګو باندې دا شی لیدلې چې فلانی ځای کې اور لګیدل نو د دې په خبر باندې یقین حاصلېږي د لمونږ نه ګورو چې آیا دا خلک عادلان دي آیا دا خلک په دې کې ضبط شته ثقات دي بس د دې دا کثرت دې د پاره کافی دی چې خبره رشاد دروغ به نی ویلی او بل دا چې امر محسوس لکه ذکر کوي رست مصنف رحمت الله عليه ان تكون هذه الكثره حاصله في جميع طبقات الاسناد من مبتدئه الى منتهاه دا کثرت به د اسناد په ټولو طبقاتو کې حاصل وي د ابتدا نه راواله تر انتها پورې د اسناد په هر طبقه کې دا تکاثر مطلوب دی دا کثرت مطلوب دی لکه مثلا یو حدیث دی په طبقه د صحابه کرامو کې هم دا عدد کثیر نقل کړی وي بیا د اسناد دویمه طبقه د صحابه نه سده د تابعین د پاغي کې هم دا کثرت موجودي طبقه د تبع تابعین کې هم دا موجود وي تر منتها د اسناد پورې دی خبر له احتمال د دروغ نه دی راغلی کتنوع بلدان و اماکن الروات لکه تنوع د کلو دارنګ د اماکن الروات یو د مشرق دی بل د مغرب دی او دواړو یو خبر نقل کړي نو عادتا او عقلا دا خبره ناممکن ده چې دوی په دروغ متفق شوي په دروغ متفق کېدل خو یو محلي والا به متفق شي یو خاندان به متفق شي دا چې خو نشي کېدای چې د ټولي دنیا خلک دې په دروغ متفق شي په خوا خدا سي آلات د تواصل هم نه و چې ګنې یو بل سره به رابطه کوله او په دې متفق کېدل چې د فلانۍ درو خبره به نشر کوو وان كل واحد منهم لا يعرف الاخر یو د قرائنو نه دا چې هر یو په دې ټولو کې بل نه پیژني یو د یو ځای دی بل د بل ځای دی په خپل منځ کې معرفت نشته او یو خبر نقل کوي ولم يلتقي به په ټول عمر کې ورسره ملاو شوی هم نه دی وان كل منهم موصوف بالصدق او هر یو د دې نه موصوف دی په رښتیاو باندې ونحو ذلک د دې نه علاوه نور قرائن چې په دې دلالت کوي چې دا رښتینی دي نو دا دوه شرطونه شول په متواتر کې لومبنه شرط سو تکاثر دا دویم شرط لومبنه شرط عدد کثیر او دویم شرط د عدد کثیر مطلوب د پټولو طبقاتو د اسناد کې دریم شرط ان یکون مستند خبرهم الحس چې دی کوم خبر ورکوي د دې مستند به امر محسوس وي بمعنى ان يكون منتهى خبرهم امر محسوس دی چې کوم خبر ذکر کوي هغه به یو محسوسي شی وي والحس هو الامر المشاهد او المسموع د حس نه مراد څه شی دی چې یو سیز د بسترګو باندې لیدلی یا یو شی د په غوګونو باندې اوریدلی کم حواس چې ذکر کیږي په هغه حواس وته د دې شی ادراک کړی کأن يقول الراوي لکه راوي ووایي، رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعل کذا، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلی چې داسې یې کول. نو دا د څه سره تعلق ساتي؟ د امر مشاهد سره، د امر حسي سره. یا داسې وایي، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول کذا، دا د مسموع سره تعلق لري. لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط دخول الغلط فيه ځکه کدا سې دي نو بیا پکې احتمال د غلطۍ او د خطایۍ راځي نو دریم شرط په متواتر کې دا دی چې مستند د خبر بحث وي که مستند د خبر عقل وي نو بیا یو شرط په دې کې منتفی دی د خبر ل بیا متواتر نشي ویل مثال به څنګه لکه دا قولو کې بحدوث العالم چې عالم حادث دی نو دا امر محسوس خو نه دی یو امر عقلی دی نو ټیک دا خبره به مونږ اومنو خو متواتر دی لنه شو ویلې یا قضایا اعتقادیه راځي لکه وحدانیت د الله یا قضایای عقلیه لکه داسې وویل شي الواحد نصف الاثنين یو سلوي چې د دوو نیم وي نو اعتبار په دې کې عقل لدی اخبار لنه دی دا عقلا دا خبره مونږ منو دا د دې وجنه نه منو چې مالې چا خبر را کړی دی وحدانیت د الله د دې وجنه مونږ منو چې خبر را کړی کنه عقلا نه منو لکه باز باندې چې نور له قران راغلی او نه سنت اوریدل او د الله یواله پیجندو د وجود د الله اقرار کولو دویمه مسله په دې کې ذکر کیږي اقسام د متواتر خود دینه مخ کې دا خبره ذهن نشین کوي چې ابن صلاح او امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا متواتر د مشهور یو قسم دی ځان له قسم نه مني په نوع د مشهور کې دا داخل غني اقسام د متواتر و ينقسم المتواتر الى قسمين متواتر لفظي ومتواتر معنوي یو متواتر لفظي دی بل متواتر معنوي دی دا حديث د متواتر لفظي مثال له قال الحافظ ابن الصلاح عن هذا الحديث ذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابه وی بعض حفاظ الحديث ذکر کړي چې دا حدیث د من کذب د نبی صلی الله علیه وسلم نه دوش پیت صحابه کرامو نقل کړي منهم العشره المشهود لهم بالجنه چې په دای کې عشره مبشرم ني وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره د دې حدیث نه علاوه بل حدیث په دنیا کې نشته چې د اغه راویان دي په ډومبنۍ طبقه کې عشره مبشره وي ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد دارنګ په دنیا کې داسې روایت نشته چې هغه د شپېتو نسیوا صحابه کرامو نو دا د متواترې لفظي هغه مثال شو المتواتر المعنوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه وهو الاكثر تواتر معنوي دی لوي چې د هغه د معنا تواتر راغلی وي د لفظ تواتر نه وي په معنا باندې عدد کثیر متفق شوی وي هر چې د هغې الفاظ دي په الفاظو کې تبدیلی او تغییر وي وهو الاکثر وای دا اکثر دي د متواتر دا نوع چې دا د دې بل د دې بل نوع په نسبت باندې دا کثرت سره ده متواتر لفظي بعضی وای چې دا یو مثال لې بعضی نور مثال دوم ذکر کوي او هر چې متواتر معنوي دي نو د دې په نسبت هغه سیوا دي بحيث ينقل جماعه وقائع مختلفه چې یو جماعت راپاسي او مختلف وقائع چې دی ما کتلی و چې چا لې اوښ په هدیه او تحفه کې ورکړی و بل وایي چې نه اس یې ورکړی و او بل وایي چې دینار یې ورکړی و یا دغه شانتې ذکر کیږي فیتواتر القدر المشترک بین اخبارهم وهو الاعطاء الفاظو کې خود دې جداواله شته خو قدر مشترک څه دی چې حاتم توای اعطا کړي ورکړي کړي دا ورکړه کده اوخي کده اسوي کده بل شي وي لأن وجوده مشترك من جميع هذه القضايا دا کم قضايا چې ذکر شول په دې ټولو کې والقدر المشترک فيها هو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع په اعتبار د مجموع سره دا خبره متواتر ده چې په دعا کې باغی لاس پورته کول دا دعا کله غي د باران د پاره کړی دا کله په نورو موقو باندې خو په دغه ټولو کې امر مشترک قدر مشترک اغه رفع اليدين في الدعاء دي د نیکانو صالحینو ملاقات کیږي دیدار باندې به دی مشرف کیږي احادیث د حوض د نبی صلی الله علیه وسلم چې امت باندې به وب تقسیمې دا حوض وب بس کی دارنګ دا احادیث چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ګوتو مبارکو نه دا غي د دې بندونو نه د اوبو چینی روانې شوې وي نو مختلف احادیث په دې کې راغلي چې الفاظ داغي یو شانتی نه دي خو معنا کې دا ټول متفق دي نو دې له تواتر معنوي وي هذا وقد بين المناوي أنه لا يلزم من تواتر الخبر عند قوم تواتره عند غيرهم امام مناوي رحمت الله عليه ذکر کړی صاحب د فیض القدیر چې د یو قوم په نسبت باندې یو خبر متواتر شونه د دین دا نه لازمیږي چې دا به د بل یو قوم په نسبت باندې متواتر وي کله به زما په نسبت باندې یو شی متواتر وي ستا په نسبت باندې بني فقال فرمایلی دی وعلم ان التواتر قد يكون نسبيا تواتر کله نسبی وي نسبی معنا دا چې نسبت مال او کنه زما په نسبت متواتر وي خو چې تعالی نسبتو کې متواتر بني محدثین به ورله متواتر وي فقها به ورله نه وي اصوليين به له متواتر وي او محدثین به ورله نه وي فيتواتر الخبر عند قوم دون قوم نو کله به یو خبر متواتر وي د یو قوم په نس علاوه د بل نه کما یصح الخبر عند بعض دون بعض لکه څنګه چې یو خبر او حدیث د یو عالم په نس باندې صحیح وي د بل په نس باندې صحیح نه وي د امور اجتهادیو نه دی د امور نسبیو نه دی نو دا دوه نوعي سره د مثالونو نه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي د متواتر شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې د متواتر یو بل تقسیم کوي او سلور انواع او اقسام ذکر کوي اول متواتر لفظي وي او دین د تعبیر کوي په تواتر الاسناد سره متواتر لفظي نه تعبیر پس کوي تواتر الاسناد دویم متواتر معنوي ذکر کوي او دی لدی وی تواتر القدر المشترک او دریم تواتر الطبقه ذکر کړي چې یو طبقي د بلې طبقې نه نقل کړي لکه تواتر القرآن قرآن کریم صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم نه راغسته بیا تابعین او بیا تبع تابعین تر دې چې زمونږ پورې را رسیدلې د تواتر الطبقه وایي یا لکه د موز رکعات چې مونږ کو صحابه کرامو په دغه ترتیب د نبی صلی الله علیه وسلم نزد کړي بیا دا غینا تابعینو بیا تبع تابعین وهلم مجره سلورم نمبر شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه وی تواتر العمل والتوارث تواتر د عمل او د توارث ده كأعداد الصلوات الخمس دا رست مثال چې مو ذکر کو دا ذکر کوي لکه عدد شو د پنځو منځونو چې د ماسپخین فرض به سلور رکعات وي مخکې سنت به تسلور وي یا دوه به لکه حدیثو کې تفصیل راځي رستو ور پسې دوه دي د شانتي نور منځونه نو د اعداد د صلواتو چې دي دیلا تواتر العمل والتوارث وي چې دا وراثتن د یو طبقې نه د یو قرن نه راواخلې بل قرن نه یو پیړۍ نه بلې پیړۍ له تر دې چې موږ لاره رسیدلی وجود د متواتر شته کنه یو مسله ده ابن حبان او علامه امام حازمی رحمت الله علیه ذکر کړي چې حدیث متواتر له سره خارج کې وجود نشته ابن صلاح او امام نووي رحمت الله علیه وی چې دا قلیل او نادر دی وجود شته خو ډېر لږ دی نادر دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په شرح النخبه نزهه النظر مخکې ذکر شو داغه د کتاب نوم پاغي کې دا دواړه قول رد کړی دي د ابن حبان حازمی دا قولم چې د دې د سره وجود نشته او د ابن صلاح او د نووي دا قولم چې دا شته خو قلیل او نادر دي بعض اهل علم دا تطبیق او توفیق د دې اقوال په منځ کې ذکر کړي چې ابن صلاح رحمت الله علیه کوم قلیل او نادر ذکر کړي نو مقصد دا دی چې متواتر لفظي قلیل نه هغه کثرت سره نه دی موجود د هغې مثالونه ډېر نشته او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې وایي نه د دې عدد کثیر دی نو داغه مقصود دا دی چې متواتر معنوي او بیا دام ذکر شول چې په معنوي کې بعضی نسبی دي د یو قوم په نسبت متواتر وي د بل په نسبت ني نو د دې ټولو اهل علم خبرې په خپل ځای باندې صحیح دي حکمه حکم د متواتر المعتمد ان الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني وهو الذي يضطر الانسان اليه معتمد خبر دا ده چې خبر متواتر مفید د علم یقیني دی علم یقیني سلوي چې انسان په هغه باندې مجبور یې بحيث لا يمكنه دفعه چې د په وسه او طاقت کې دا خبره نه چې دا زنه منم دا سي دلیل ورل پیش کې چې دا غینه انکار دل ناممکن وي د وس نه بار وي وان هذه الالفاظ هي من كلام هي من کلام من اسندت الیه وهو رسول رب العالمین صلی الله علیه وسلم او دا الفاظ چې دي دا کلام د هغه چا دي چې اسناد ورله شوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بعینه الفاظ دي په دې کې تبدیلی نه راغلي نو دا د متواتر حکم شو چې مفید د علم یقیني دی مفید د ځوان نه دی مثلا د صلات احادیث ول نو د هغه باب لاندې د بل باب احادیث ول د هغه لاندې په دې کې هغه روایت را جمع کړي چې د لسو یا د لسو نسیوا صحابه کرامو نه هغه مروي دي د دغه احادیث ټول اسانید د دې طرق او الفاظ را جمع کړي نو دا داسې یو کتاب دی جامع چې مخکې د دې غونتی کتاب نو لیکل شوی دویم کتاب د امام سیوطی دی الازهار المتناثره فی الاخبار المتواتره جرد فيه مقاصد الكتاب السابق د مخکري کتاب الفوائد المتکاثره هغه مقاصد په هغه کې مجرد کړی دي دا تجرید او تلخیص کړي على طریقه ترتیبه په خپل ترتیب باندې څنګه چې داغي ترتیب وقتصر فيه على ذکر الحديث پاغي کې اقتصار صرف د حدیث په ذکر کولو باندې کړي وعدت من رواه من الصحابه او دا ذکر کړي چې دا حدیث د سو صحابه کرامو نه مروي دي سو صحابه د دې روایت کړي مقرونا بالعزو الى من خرجه من الائمه المشهورين بیا د دې حدیث نسبت کوي چې ائمه مشهورینو کې د دې حدیث تخریج چا کړي دا حدیث کم عالم او کم امام ذکر کړ په کم کتاب کې نو دا یو قسمه دا مخکینی کتاب اختصار او تهذیب دی دریم کتاب د امام سیوطی په فن د متواتر کې دی قطر الازهار قطف الازهار ولخص فيه الكتاب السابق نام دا مخکینی کتاب د الازهار المتناثره تلخیص دی معنا دا تلخیص التلخیص دی چې امام کتانی په دې کې 310 احادیث راوړي دي مما هو متواتر لفظا او معنا چې دا یا تواتر لفظي دی پکې یا تواتر معنوي دی خو هر یو حدیث چې په دې کتاب کې موجود دی دا معنا نه ده چې دا متواتر دی د کوشش کړه د د اجتهاد او د کوشش مطابق متواتر دی کې د شي نور اهل علم ور سره دا نه مني لکه مخکې ذکر شول چې دا د امور نسبیو نه دي د تواتر دا نسبت